نشته بشه ادب دا شی طریقې ته ویل شي او همدا خصلتې ته ویل شي لکه مثلا مير ټور سره احسان کړل د مير ټور خدمت کړل د مير ټور اطاعت دا په ادب شدي دا رنګ د رشتہ دارونو سره سله رحمي جوړ ستل کنه سله رحمي او خپل ګرات دا جوړ ور سره ستل کنه دا په دغه آداب شرسي او دا رنګ مثلا د عام انسانانو او د عام مخلوقات سره شکل دا چې کیم ده کنه په دغه غاشر دی می کنه یا مثلا د شزه سره چې کیم ده کنه رغه وخت لري کړل کنه شه یا د مړ سره رغه وخت لري کړل کنه شه یا د بال بچ سره رغه وخت لري کړل کنه د گاوندون سره رغه وخت لري کړل دا ټول په دغه ادب شې چې کیم ده کنه ارزي می دا ټول شي نه کنه په دې شې ته بیانوي باب قوله تعالی ما ليس لك به علم فلا تطعهما كنا دا سره عن حبوت شجي كم ده كنا دا آيات غالبا نغلا ده كنا بیا دا آیات سره کنه دا چې نازل شو دا دا د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ متعلق نازل شو دا سعد ابن ابي وقاص چې کله دای مسلمان شو اسلامي قبیل کړلو ایدم میر وه ایغه جه کم ده کنه غا وکړو کنه سخت دنه خپا شو په دې باندې کنه چې تو اسلام قبول کو او بالکل چې کیم دا کنه د سره تعلقات یې کاټ کړل د میر او د میر بوکر تعلق کړل کنه بوکر تعلق سوي کنه شه چې زه یا نه خروب شوک نو که چې سه پر ته د اسلام نه روښتنه وکنه بیا خپل زندې مذهب خروب شوک نه کړل کنه شه لوځه زون مړول Asa meri خیر ده دیر سور سینا تیوه تا وکل چه مکا ده کانا خپل خروج شوک کا جه کم ده کانا شا خو نعمان الله کانا شا نعمان الله بیا سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ تو چا دے داس کی سادو کانا شا چه دا خو جه کم ده کانا است خروج شوک نکی جزده وینه چه مو پا مخشد تخصه وخطا کانا شا بیا وز اسلام جه دې خبره متعلق چې تا شریکو ګرځوي د مو سره هغه چې د هغه ورس د تو په علم شه تو سره دلیل نشته کنه په یې کنه مله شرک در باندې کو فلا تطيعهما كان بیا د مر پر خبره ما منی کنه شه دا یاد کې نه کنه په دې مقابل نظر شو وابي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال الوليد بن العيزار قال الوليد بن العيزار قال وليد يا شعبه صاحب الوليد بن العيزار اخبرني كان وليد بن عيزار متدا خبر رو کرا دا شعبه خپل چې کیمنا کنه طریقہ اما طریقہ خدا دو کنه چې دا اخبرني حدثني يا حدثنا دا مخشه ذکر کړي او هغه فاعل یې ورسته ذکر کړي اما طریقہ خدا دو کنه لکه دا مخشه کسو به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه تو کنا فعل بس ذکر کړي او دا حدثنا یا اخبرنا دا ورس مقصد ذکر کړي او دا د شعبه طریقه یو دا د کوم د کلا کلا د دا ساکل کنا چې هغه فاعل و مقصد ذکر کړلو کنا وافعل و بیا چې کوم د کنا ورس ذکر کړلو قال ویلی دی د شعبه صاحب چې الولید بن العیزار اخبرنی کنا قال الولید بن عیزار ویلی چې سمعت ابا عمرو الشیبانی یقول اخبرنا صاحب هذه الدار ابو عمرو شیبانی صاحب د ویلی دی چې خبر رو کړ د میشته چشتن دی دغه کړه لیکن چشتان سے کو کیم کرتا دا اشاره ورو کړ و اوما ابي يده الى دار عبد الله و اشاره ورو کړ په لوس پر سره کېر دی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ تا ابو عمرو شیبانی ویلی دی چې خبر رو کړ د مت چشتن دی دغه کړ چشتان دی دغه کړ سکتا عبد الله ابن مسعود صاحب دا کنه قال ابي عبد الله بن مسعود سے ویلی دی چې سالت النبي صلی الله علیه وسلم مود رسول مبارک نه پښتنه وکړه اي العمل احب الى الله فعمل شي کی می عمل ور محبوب ده الله پاک ته قال رسول مبارک ته فرمایي چې الصلاه على وقتها الميز په خپل وخت باندې مستحب وخت المنذکر قال ویلی دی عبد الله بن مسعود سے چې ثم ايون دغه ورته بیا کی می عمل خدای ته ور محبوب ده قال رسول مبارک فرمایي ثم بر الوالدين احسان قل دمير دو سرا قال ثم ايون قال الجهاد في سبيل الله قال ولدي عبد الله بن مسعود صاحب چه حدثنا حدثني بهن بیان کړه د رسول مبارک مت بهن په دغه اعمال سره په دغه اعمال سره رسول مبارک مت بیان کړه ولا استزدته لزادنی وکچر مطلب دی زیادت کړه دې دنه بیا دې په دینه نه را ده بیان ته زیاته کړه کاوه ته ویلی مې واچې د جهاد نه ورس کې بیا څه شي دی بیا بل ته وشاله وکا بیا مې ته چې دین ورس کې بیا څه شي دی بیا بل ته وشاله وکا نه خو زه غلا شو بس رسول ملاکا چې کیم نه راځي تای بیان نه تاو باب من احق الناس بحسن صحبت سکتا زیوت حق دورا په خال کې شه پیغه کشلی وخت رئی سره او جه کیم دا کنه پیغه کشلی معاملہ سره جه کشلی معاملہ ور سره کې کشلی وخت یې ور سره کې کشلا سلوک ور سره که کنا صحبت نه کشل یو اختری او کشلا جه کم ده کنا جه کم ده سلوک ده زن مراد ده وابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنهم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي سیک بازیوت لیک پیغب شلی وقت ری و پیغب شلی سلوک تمو سرکنا قال رسول برکت او فرمیل چه امکا میر دی تو دا زیوت لائکا دو بده سرک سم قال اگه سریوه تاوی چه سم من بیا سیک دی دینا ورس چه قال رسول برک بیاوتا چه امکا قال اگه سری بیاوتا چه سم من قال رسول برک بیاوتا چه سم امکا دری وراوتا ویل کنا و دا وجه دادو چه داغا دری حالته شه ای ده بچی نه میر تا تکلیف وی پلور پیش ور سره شریک نوی کنه یو ده حمل وقت تا پیش جه کم نه میر تا تکلیف وی کنه او یو ده ولادت وقت تا ده وزه ده حمل وقت تا بدیش میر تا تکلیف وی کنه پلور ده پاتا نه لگی دی کنه چه ده سمر تکلیف تا او یو دا تیور کولی جه کم ده کنه وقت تا کنه پدیش ده دره حالتیش بچی یا پا بچی بنده میر جه کم ده کنه ده گوشه تکلیف دیتا او دا پی ورکول او دا لوس په غیر شش راول او دا وخستل یا دا سمرل دوانیم کولا پر خدا غا چې کیم نه کنه دي سره سونه شهر کنه دا نه په دې درې حالت ته تکلیف دې مر ته پلور په دې شنه ور سره شریک کنه زکه چې کیم نه کنه درې ور رسول برکو فرمیل چې بدا درې ور پر دې کوشي مر حق پټول را چې کیم نه کنه مخشه کنه شان اچھا جی قال ثم من قال ثم ابوك وقال ابن شبرمه ويحيى بن ايوب حدثنا ابو زرع مثله ابو زرع صاحب په مثل دغه حدیث مشته بیان کړه قال ابو عبد الله امام بخاری سے ویلی چې د عمر عمر ابن قعقاع د قعقاع سکتا دا غزیای د وریر د عبد الله ابن شبرما د معنی د عبد الله ابن شبرما وریره ده کنه باب لا یجاهد الا باذن الابوین جهاد ونه کو بچای مگر په اجازت په مرد ور سره کنه شان مرد ور اجازت کې یو ته مرد ور په اجازت سره وی چې کیم نه کنه جهاد کو دا وله کنه چې جهاد فرض عین نه وی کنه شان جهاد سره کنه چې فرض عین نه وی کنه نفیر عام نه وی کنه شان او کچره نفیر عام بی بیا خو اسک دی بلکې د اجازت بایرت لای شي به خو بیا اجازت ته نشته ضرورت کنه انتهایی کوشش که دی په اطاعت سه و دی په خدمت سه دا تو دی پر جهاد دا پده من دی جهاد صحب دیتا ملاویش باب لا يصب الرجل والده زیاره لنکو سرائی چه کم لکن اپلور اخپلتا یا میر اخپلتا میر پلورتا دا سرائی زیاره نکو میر پلورتا بیا زیاره سرنگی کو سرائی کنا شایسا خو خو آسک اکثر خلق خونو کو میر پلورتا زیاره خو میر پلورتا دا زیاره کرلا دی چه بل چه میر پلورتا زیاره اوکی کنا اویا تو مر پلور ته زیاره کو دا به لکه خپل مر پلور ته زیاره تو شي کړی ځکه چې ته سبب شو ور پره وابي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر كان ده په کبائر شه هغه اکبر کبیره کنه آیو دا دا ان یلعن الرجل والدیه چه بادر دویل کو سرائی میر پلو را خپلتا لعن سمانا بادر دویل دن مراد قیل آمن کسی یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل وکیف یلعن الرجل والدیه قال رسول برک وتعالی فرمیل چه میر پلو سا بادر دویل دادی چه یصبو ابر رجل چه زیاره کو سرائی پلور ده بل سری تا کنا پلور ده بل سری تا زیاره بادر دویلو فیصبو اباهو بیا بل سرائی خواه خامقا بادر دویل کو بر والدیه چه ده چه کم ده کنا احسان اکلو ده میر پلور اخبر سره چه میر پلور سره کم سره احسان کو کسا منی خدمت که کو اطاعت که کو ده سری خدای پاک ده وگونه قبلوی کنا شای ده بچی یا ده بچی کنا چه میر پلور خدمت کو ده میر پلور سره احسان کو وابي قال حدثنا سيد بن ابي مريم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورننا وصل غورتا دی الله په قدرت دا کسفن حطت علی فم غارهم صخره من الجبل ار پروا تعالی پیغه خلان ده غور ده دی بنده یو غټ کونه ده غرنه کنه ده غرنه یو غټ کونه پر وتی لرلو فاطبقت علیهم بیا جه کیم ده کنه بان کرلو آغا غور پا دی بنده کنه فاطبقت اطباق دیتا ورشی جه بلکل خلپ خلپ سر ورشی نیک عمل ته ورکړي چې خالص مې د خدای دې پر کړی دی هغه نیک عمل په توفیل او په برکات سره د خدای نه سوال وکړي کنه قل الله بهذا ده وګونو کې د خدای پاک نه په سبب دی غنه کې عمل سره لعله یفرج هکذا شي چې خدای پاک لره کو دا کونه چې کیم نه کنه همیش دوسنا یا یفرج هر تخلص کو خدای پاک دا غور کنه فقال احدهم ایسا یو کس دا وکو یو کس ویل بیا مور شریع وکړه په مټ پر خپل باندې چې ورته شلو مده شو د دې دوی سره تقبل ولدی په مخ شریع غیب بال بچا خپل نه کنه وانه لا ابي الشجر يوما وشان دادا نا ابي چې وریا به تل کړی وي په مو باندې الشجر هغه ځنګل او لکه مثلا یشه مې په وله کنه شاه یشه مې په وله بیا مې مثلا دغه بزم تا وله تا مې ور وړا وله یا مې نه نه راونه تا ور وړولې نه مې نه راونه تا ور وړولې نه مې نه راونه تا ور وړولې نه ولې چاټ پټ به وور یا کوله یا کنه شا ځکه چې وګوره وې یشون هو پوس خور کو دې ولې نه کنه شا اې دې ولې چاټ پټ ور یا کوله ځکه نه شا و انه نا ابي اوشان د چې ور یا کوله او کولو چې کیم د په مو باندې اشجرو دې غونه معنی دې ځنګل کنه یوم یو ورځ بیا سبو چې کله خپل به دور شول بیا اول مې مېر پلور ته چې کیم دا شو دور کول بیا نه ورسې بال بچته ور کول کنه خدا به کدا نه کمال مې کای تو دې پر کړاوی بیا دې نه کمال په سبب سره میشته دا غور خلا دا کونه نه دولې کې کنه دا دې دا نه کمال په سبب سره دا وکړه کنه وکړه کنه شان باب اجابت باب اجابت دعا منبر والدی ہے کنا میر پر سر احسانی کراو کنے او کرا اچھا جی محبت کلو مهدی سره سمره محبت مهدی سره که عشد ده ما یحب الرجال النساء لکه سخت آغا چه محبت کو سری ده شزون سره کنه اثر این چه چه شزون سره محبت کو پیشه سخت محبت چه سکور سره کو دس محبت مهدی تر دلیر سره ہو فطلبت نفسها بیا مو وشتو ده دینا نفس ده ده الیها الیها سمانا متوجهن الیها حال لکه دل ده موشه چه زور متوجه مهدی بطرف ونه باندې ځنه مطالبه مې ځنه وکړه کنه سوچ مې را کنه فطلبت نفسها متوجها الیها کنه فابت دې سرغړونه وکړه انکار یې وکړه چې نه نه نه نه دا قرانه یې کنه نه زون یې نه بیر کا حتا آتیها بمیات دینارن حتی که چه ویر که زده تا سر اشرا پیان انی کنت استاجرت اجیرا خدا پاک زوان چه منی ولا و یوم الزیرا به فرق عرض زینا پیغه یو فرق ده شیله سره کنه عرض شیله تاویل شی کنه وریجه شیله سری کنه شم چه مزدیری بنده منی ولا و چه تو یوم سره چه کم ده کنه مزدیری که زوه ده شیله یو فرق در کنه فرق ده پنزلا سریت لخی کنه شا سوچ که کنه دا زه درکوم فلما قضا عمله سواته چې پراک لدا مزدیری خپل کنه قال ارتوی چې اعتنی حق روک متحق دې فعرضت علی حقه به پیش کوم په دبن حق دې دا ایو فرق شله به وته پیش کې فترکه د پرش ویاغه اثر نه پټ ورغب عنه او چې کیمدا رغبت یو کړو دې هغه چې کیمدا کنه حق خپل نه کنه اله مخوله ولمر نه لولو دا بس بیا چې وروړو خدا خو د حق د مو سره پوتې شو مو چې خدا په کې څه څه په باندې کې بیا فعل مې او دا څوکل چا مې وکړلې وتا خپل ځکه دا مې ورکړلې ورکړلې وتا ډېر اولې مې ډېر اولې مې په باندې مې شوه تا او کړې یې شا ها ها چې کیم دا کنه ا ډېر شو را مو نه جوړه شو به مې شپنا وتا او کړو وتا او کړو کنه مړای دا بهر حال شپنیا او را ما نه جوړه شو به یو ورځ ورځ نه روغلو کسان مو سره زیتای مکه واتنی حتی امو چې کیم حق کرای و در سره امو ترو کا کنه شا چا مزدیری مې در سره کړیو فقلت مو ته چې اذهب الى تلك البقره ورشه په طرف دې دغه وریا غو ورا ایها او په طرف دې شپونه دې دغه منډه در سره بیا یا شپنه در سره بیا دا غو ورا ما در سره بیا فقال بیا مرته وی چې اتق الله د خدای نه ویره ولا تهزأ بیو غب شپ ما وایا په مو پرنه خول ما کا په مو پرنه ففرج الله عنهم يخلص ولا روستل خدای پاک د دینا دغه د وګونه په برکت سره بهر حال په دې شي چې کیم د یو هغه سره راولو چې مېر ټول سره شګړه کړی و او د هغه د واخلای په قبيله کړه کنه باب حقوق الوالدين من الكبائر نفر منیکل د مېر ټول د غټه ګناه نه قاله عبد الله بن عمرو کړی ده دا خبره عبد الله ابن عمر صاحب من در نه کړی ده رسول مبارک نه رسول مبارک دا ویلی دي چې حقوق الوالدین من الكبائر و به قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن وراد عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم عليكم حقوق الامهات خدای پاک حرام ګرځولې دي په توس باندې نه فرمانی دي غمان دي ومن عن وحات او کلا کلا د خلق حقوق در بنده ووړي کنه شه خدا اس حقوق کی وی چې هغه واجب الادا وی کنه شه واجب الادا وی خو ور کوي نه کنه معنی کوي نه ور کوي من عندما منه چې د خلق حقوق واجب الادا چې په تو باندې وی چې هغه نه ور کوي اذن خدای مې کړی کنه یې مې کړی ها شه او حد دا معنی چې بل چا باندې تو حق نه وی خو یې به بل چې کینه ظلم کې ور سره دیتای کې ور سره تا چې دا شی حق روړه روغ به شای روغ که بوتا کنه شا نو بیر دیر خدای میر منه کری و وعد البنات زوان دی لینا به شخوله و کره لکم قیل و قال دا قیل و قال سدی کنه زنوی چه دا اسمینه دی حال افلام اپا ورده خیلی دی قیل و قال چه اسمینه سی کنه شا بیا دینا بحث مباحثه دا زنه مراد دی دا گفتگوه دا بحث مباحثه دا شور غرش سری کنه شا دا امر سره دو خواته کوي چې کله کله غوې فایل نه دي ته مریم بیا په غیر چې یاره دا کیسه کیسه چې قیل نه مره چې فایل یا نه دي ته مریم کنه دا نه قیل کذا قیل کذا سی دا کیسه سی دا کیسه سی دا کیسه په غیر یا قال فلان پلون کی دا کیسه کړی نو پلون کی دا کیسه کړی نو پارا کیسه باندې ما غیر سره چې کیم دا کنه چې بس دا لکه مثلا بده شه منه کولا دا ډیر زغه دونه چې ډیر زغه دوی چې کیمنه کنه ما کده چې ډیر زغه دوی شه دروي غار دی ډیر زغه دوی چې متینه غیبتین ار دی می تهمتین ار دی می قسمه قسمه کیسه به تحقیقه کیسه بشر دی وینګا شاف اچھا جی ان الله حرم علیکم حقوق الامهات الله پاک حرام ګرځا ولې دی په تو باندې نه فرمانه کله مان دی ومن عنو من کول د حقوق د خلق کنا وحاد او خستل د خال کنا د شیء په حق طریقه سره کنا نو بیز چې په حق طریقه سره د خال کنا شیء نه وخله حتما روړه ووعد البنات ژوندې شا خول له غیلینا وکره حالکم قیل قال او مکروه ګرځا ولا د کنا الله پاک توست چې کیم د قیل قال د زیوت مباحثه او زیوت چې کیم د کنا بحث کړل چې کیم د کنا گفتگو کړل د زیوت بکوسه کړل کنا شام او یا وکره لکم بعد گردولا دا خدای پاک دوستا قیل وقالا قیل وقالا دا منا چه بی ثبوت خبره کل دا دیر دا غدو صدو کنا شا دا بی ثبوت دیر دا غدو چه قال فلانم قال فلانم قال فلانم چار پر سکره یا قیل دا کسا سی دا سو دا کسا دا سی دا کسا دا سی کنا شا دا خدای پاک دوستا بنده بان گردولا اچھا جی وکثرت السوال حرم گردولا دا پتوز بنده فقال ویل الا خبر در وقول الزور یو وری داس ویل و شهادت الزور بل وری داس ویل مرتين دو ورا ویل کنا و دې سره یو مطلب ده قول الزور و شهادت الزور یو مطلب ده چې بدلوي غواهی کړل فما قال يقول هذا شاو رسول الله برکه کلا دا خبره حتى قلت حتى کې چې مول کې لا يسكت ده خلک چې غلیه جنا کنه شم نو بیره وابي قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر دا سی ویلی دی یا روی شک تا چه او سئلا عن الكبائر رسول مبارک نا پشتنا وشو دی کبائر متعلق فقال رسول مبارک وفن چه الشرک بالله یو وقتل النفس دعا وعقوق الوالدین دری فقال الا انبئكم باکبر الكبائر قال رسول مبارک وچه قول الزور دا سی ویلی دی او قال یا چه شهادت الزور قال شعبت شعبات ته ویلی چه واقع سر الزنی غلق بنده مدادا چه انه قال رسول مبارک دا سی چه شهادت الزور کنا شهادت چه قسمه باب سلت الوالد المشرک احسان کرل ده مشرک لور سرا یا ده مشرک میر سرا کنا ایده سرا احسان کرل کنا شام دا راو دی کنه شا چې مشرک وی کفر وی پلور دی یا میر دی او جنگ نه در سره کو کنه او چې کیم دا کنه دې سره احسان کول چې دی دا راو دی قرآن شریف شاء الله پاک فرمای نه کی ځای تر کنه تو سول سیدا او وی قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا شعب بن اور وقال اخبرني ابي قال اخبرتني اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها قالت اسماء سے ویلی اتتنی ام میرو لمتا میر دمو میر میر اغلا راغبتن په حال له کدل له دې شه چې دوی چې کیم ده کنه رغبت کرین کیوا په اسلام شه یو یا رغبت کرین کیوا په هغه سلا ده موشه امو شګړه سره مو احسان مو په احسان شه دو رغبت کرین کیوا منه زیاده غوښته چې دلیل مې شګړه سره کړیو کنه احسان یې سره کړیو راغبتن فی الاسلام یا راغبتن فی سیلتی کنا دا کلا فی عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ غزمرا دے رسول مبارک شد رسول مبارک دے زمانے نا صلح حدیبیہ وزن مراد دو سوچ کیا صلح حدیبیہ چا شویو دے مشکین دے قریش سر کنا ایسا رسول دے حدیبیہ شویو کنا شا پا دے وقت سے بجانگ نوی دے دے میستر کنا بیا پا دے وقت سے میں میر روغ للا ہو یا مسلمان شویو نوا سوچ کئی کنا بیا د مېړه نه که مشوره وکړې که نه وکړې د مېر سره د مېړه د مشورې به یې راسې ګړه کړای شي که نه شه نه وبېر شي د مېر سره د مېړه د مشورې به یې راسې ګړه کړای شي که نه شه وقال الليث حدثني هشام بن عروه عن عروه عن اسماء قالت اسماء بي بي ولي چې قدمت ام ميرولا مرد مو وهي مشرکه نو حل چې د مشرکه واکلا في عهد قريش ومدته پس منا او پمنده قريش سمنا پس منا او په من دا د صلح د قریش سره کنه چې دای سره رسول مبارک صلح کړی او معاهده سره کړی و کنه اذا عاهد النبي صلی الله علیه وسلم سوا دې چې دای معاهده کړی و د رسول مبارک سره دا میر مې روغله معاویه سره د پلور خپل دا هغه میر یا هه دغه میر په درجه دا سره د پلور د دغه میر مې د میر مې پلور آو مینه میر ما و د میر مې پلور آو د میر پلور د څه شي نکدل شي فاستفتای دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسما بی بیوی چه مو فتواو طلبی را دی رسول مبارکنا چه سرنگ دی سر ازش گڑا وکر کنا فقالت اسما بی بیوی تاوی چه ان امی امو میر قدمت رغلی و هی راغبتونو خالا چه دو چه کم در رغبت کنی کدو پی اسلام شد یا رغبت کنی کدو پی غسلان موشد بیا دې دې سره شګړه وکړه کنه ور سره وکړه قال رسول برکت چې نعم سلی امکه کنه شګړه وکړه میرا خپل اې دغه یاد دا لس کې به دا غاسې چې کینه ګډ بر دا کنه صاحب اصل څه داستی فقال بیا دې هرکل وتا او ویلا نو به دې کسيت په واسطه یې ابو سفیان ته او ویلا چې فما یامرکما فما یامرکما سا امر کو تو استدا سړای ابو سفیان دا ویل کنه لا سړای سا امر کو تو سیر روم نه اطلاع ورلګلی وکړه صاحب دا سرائی سامر کو تو سید سرینا سیک مراتا یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کبھی پر سر رسولوں برک چه دا سرائی کو ستشی امر کو فقالا یا دا ابو سفیان بیتا ویل چه یعمرونا بالصلاة والصدقة والعفاف والسلطة نو بیل دا هو امر کو میشته بل منځه باندې په صدقه باندې په پاک دمنې باندې وسلته او په هغه احسان کړل او بشه ګړه کړل باندې چې کیم دا کنه مشته خدا امر کو کنه نه انده سره رحمی په دې سره غاشه ګړه احسانات باب سلت الاخل مشرک احسان کړل دغه مشرک ور سره کنه شا مشرک ور دی وی کنه دغه سره احسان کړل دا راوت وابي قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول راى عمر حله سيرا ولد عمر سيبي وجوڑا قال رسول مبارک به دو فرمی چې دا خبره شمه نه جوړه به انما يلبس هذه من لا خلاق له وغندي دا هغه څه کا لا خلاق له چې د باخرانه وی چې کیم نه کرا په اخرت څه کنه دا هغه څه کوون زکه نه وکړه کنه دیر اورس یا یو اورس دی اورس نه فوت یا نبی صلی الله علیه وسلم منها بحللن روړ د رسول مبارک ته منها اې دغه سیارا کپڑے نه بحللن پسې جوړه سره سه جوړه د تشاپه هدیه کړ ولا دله فارسل الى عمر بحلتنا ور ور الله عمر صاحب ته یو جوړه دا دی ور شمه دا چالي کا زور و دا یو جوړه ور ولګ فقال هر د عمر صاحب ته چې کیف البسها سرانګه بدا وغند زلاله وقد قلت فيها ما قلت او تو ویلی دی دی په باره چاگا چا سن ویلی دی کنا سیر دی دی انما یلبس عادی من لا خلاق له په الاخرت کنا یا زیر سرنگی وغنده قال رسول برکت او فرمی چه انی لم اعتکها قریشن او قبل ان یسلم په مخشه د مسلمانې درې نه کنه چې مسلمان شو نه وو مشرک و هغه ته داینه دا جوړا ور ولا لای سره شګړا وکړه کنه او کړه بابو سلاتل اخل مشرک کنه مشرک پر سره احسان کړل باب فضل سلات الرحم فضیلت دی جوړ سوتل د خپل ګراته رحم منا خپل گراد سلا منا جوړ ستل وصل نه ده کنه خپل گراد جوړ ستل دې فضیلت ته بیانوي او بار هر په دې شکه څه دانه ده چې بل خپلون چې دوسرا خپل گراد جوړ ستی بیا تا جوړ ور سره سته دا وصل نه ده کنه شا دا خو بدل شو کنه شا دا خو هر څه کا دا خو شرمه کې چې دا جوړ سره ستی تا جوړ سره دا اصلي چې کیم دا کنه خپل ګرات جوړ سو دل دای چې دا در پر کوي ته نه در پر کوي چې سره دا خور دا ما خپل ګرات دې در پر کوم دا در پر کوي ته نه در پر کوي دې دا صلت رحم ورش وابي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني ابن عثمان قال سمعت مصعب بن طلحه عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رجلا قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه هذا يو سند شو كان حالا حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بعض قال حدثنا شعبت قال حدثنا ابن عثمان ابن عبدالله ابن موهب و ابوه چه عثمان ابن عبدالله لہ انهما سمعا مصبنا طلحانا بی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال اپو زیداستی ابو ذر رضی جان له جلن قال یا رسول الله اخبرني بعمل يدخلون الجنه دا رضی جان له جلن قال یا رسول الله اخبرني بعمل يدخلون الجنه ودا زیام سنت فقال القوم رسول الله سره چې کوم خلق نوستو او ویل هغه خلق ماله ماله سور شوی دی دې سړی ته سور شوی دی دې سړی ته دا څنګه مرا پښتنه کو کنه شه چې دا څه عمل مو تر وشه چې جنت ته مې داخل کو دا سور شوی دی دا څنګه پښتنه کو دا جو په طریقه سره و ماله ماله فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم برکته فرمیل عرب عرب ما له عرب و ما دا ما دلی دا عرب سره دا سوچ کئی و دا ما دا ما صدا کنا دا دا عموم دا پرا سره رو عرب و ما که زنگ جی یو حجت تی حجت اینا لہو ایدوی کنا سا ایدی حجت و ایدی ضرورت پی وجنا پشتنا کو کنا سا تو بیده کنا عرب و ما یو حجت و یو ضرورت پی ضرورت اینا لہو کدایشی چه دی دوی زکا دا پشتنا کو کنا غلا نه کړي سر لې را جنې را ولا شي کنه شا یو زرا یې چې نه دا سړی کیس په پښه باندې وو رسول مبارک په سورلې باندې سپیرو بیا دا سړی رسول مبارک ور مخ ته شو سورلې جو جې دنه ونی ولا په لوندې وې دره ولا چې دیو پښتنه دره پښتنه دره وکړه چې متدا صاحب الله شي جنت ته مې داخل کو رسول مبارک ته وسره چې انداز کدا کدا کدا کلا جو بالکل رسول مبارک دې دره ورسره رسول مبارک ته فرمایي چې زرها غلا نه کوي چې سر لید مولا را کنه پرې نه را خلاص ہے او بیس قال اے دے روی ویلی دی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ چې کان نه علی راحله دی گویا کہ رسول مبر کو بس ور لیا خپل باندې او سر لیا بلند درولې وا چې کلا جو ورکو ته چې غلا نه کنه باب اذن القاطع گنا دیغه کټ کوین کی د خپل ګرات ته خپل ګرات سیک پرې کوي هغه گنا ته بیانوي وابي قال حدثنا حبل بكير قال حدثني الليث عن قيل عن ابن شهاب ان محمد بن جبير بن مطعم قال ان جبير بن مطعم اخبره رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قاطعنا ورد خيل ونشي جماعت ته دخول اولي سره کنه هغه پر کوي کله خپل ګرات باب من بسط له في الرزق لسلة الرحم هغه څه چې فرحي ورکړل شي د پرېزک شي ده وجه ده جوڑ ستل ده اخپل گرات نا چه رشتہ داره خیال ستے کنا رشتہ داره خیال چه ستے رشتہ داره جوڑ ستے الله پاک پر رزق سے جه کم لکنا ورد ولا دیر کبی کنا شم وابي قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن مغرن قال حدثني ابي عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان یبسط له فی رزقه یا غسق چې خوشلوی دلاره ورت ولا ورت ولی ورکول نه پرې ده خپل دا خوشلوی دا خوان ورکوي چې مو دا پرې ده چې ورت ولا وشي و ایون ساله فی اثره او دا خوان ورکوي چې تاخير وکړ شي د تاخی اثره بیغا جلد ده شه چاره کاله مرکز ته پیسې ده تور څه کوله وشي دا مله چې عمر یې جوړای کړ شي دا خوان ورکوي وصله الله ملاو کو دلاره خدای پاک د رحمت خپل سره کنه نو بیس او کین سره جا خپل ګرات کټ کوي خدای پاک دلاره د خپل رحمت نه کټ کو کنه سره وابي قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا معاويه بن ابي مزر ابي مزر قال سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق الخلق الله پاک پیدا کړل مخلوق حتا اذا فرا من خلقی تر دې حالت تر سواد جلا شو خدای پاک د مخلوق خپلنا قالت الرحم اول په دغه وخت خپل ګرات ته کله خدای پاک ټول مخلوق پیدا کړو کنه بیا په دغه وخت د خپل ګرات ویل چې هاذا مقام العائذ بك من القطيع دا د زید پر او خستله په تو سره د کټ دغه کټ کوله خدا پاک زغه خپل ګرات دا خو د زغه د پیدو کړل خو مخه د خلق سره ټوکره ټوکره کوي کټ کوي مې پر کوي مې جوړ مې نه سوتی کنه شا یا الله دې پر کول نه زه په تو سره پراو خلق کنه شا او دې هذا مقام العائز بكامل القطيعه دا دا زید پنه و فلسطین کی پتو سره من القطيعه دې یک کټ کول نه و دې پر کول نه کنه قال رسول الله پاک دا وکړه چې نه بالکل مو پناه دې کړی دوستا اوا تر وینا فلغرتی را تو سے کیم دا کنا پرے کی کنا شا وابی قال حدثنا خالد بن محلد قال حدثنا سلیمان قال حدثنا عبداللہ بن دینار عن ابی صالح عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ وعنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول برک ولی دی الرحم شجرة من الرحمن یا شجرة من الرحمن دا رحم تکا صدا چه دا خپل گرات نویل شی دا رحم تکا شجرتون من الرحمن دا ار جوړ شو دا د رحمان ټکی نه کنه ار مشتق شو دا شجرتون سمنا مشتقتون دا ار جوړ شو دا کنه شا د چانه د رحمان ټکی نه رحمان په دې سره ح میم دا چې کوم د اصلي حروف دي وشره همسا دا غاره ح میم د اصلي حروف دي وشره فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته وبي قال حدثنا سيدنا ابي مريم قال حدثنا سليمان بن ملال قال اخبرني معاويه معاویه ابن ابي مزرد عن يزيد ابن رومان عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجره فمن وصلها وصلته ومن قطع قطعته باب تبل الرحم ببلالها بیره کنه تندول وشی دا غا خپل گرا دا رشتہ داری صدو کنه دا وی تندول شی بی بلالها پا دی حقوق هی دی دی غا خپل گرا سرا پا تندولی دی غا خپل گرا سرا تندولی تندولا دی خپل گرا سرا حقوق دی غا خپل گرا سرا نو بیره تبل الرحمو یا یبل الرحمو کنا تندول وشی تندول وشی دا رشتہ داری دا حکم کی چه بزای کوئی دا دا لکا پده سره ده تون کرلو بیا دا پڑا پر کیزی نکانا شا نو بیا ده تو بلو رحم و تون دولو شی دا اخبر گرد بی بلاله حفظ تون دولی ده ده اخبر گرد سره تون دولا سمانا پا حکم کی ده ده اخبر گرد سره وابي قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم ان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہارا غیر سرین ارویدلی دی مود رسول مبارک نا بحال لکدلی دی رسول مبارک چه جہارا چه دای جہر کرین کا وپا دی کسا بندنو پا ٹولی کرین کا سب پتا نکڑا دیرا پتا گری اکڑا دا کسا ہو نو بیدی یقول ویل رسول مبارک ان آل ابی ان آل ابی دا ابینا ورس چه ٹکا سیک دا قال عمرون ویلی دی دا عمر دی حدیث سند تا توکسا سند شوال سیک رو لگا عمر ابن عباس کانا قال عمرون ویلی دی دا عمر ابن عباس فی کتاب محمد ابن جعفر محمد ابن جعفر دی استوز دا ویک صد ویام دا محمد ابن جعفر دا کانا دا ویلی دی دا عمر چه پی اغی کتاب دی محمد ابن جعفر شه بیازون دادی سپین ولا رو غلا دا دادی تکانه دا ورسر لکل داستی ان آلا ابی دادی ورس یا بل تکانه دا ورسر ذکر شوا دادی سپین ولا پریشو لکل ینی ورکلی کانا شا خدا دی شه ابینا ورس یا طالب دا ان آلا ابی طالب ان آلا ابی طالب پزنه نسخه شه فلان تکانه ورسر ان آلا ابی فلان ده فلان نبی دا طالب مراد ده کنه شا ان آل ابی طالب رسول مبارک بیئی ان آل ابی طالب لیسو بی اولیائی نو بیده دا آل ابو طالب سنه ده کفر ہو دا هره دی مو دوستون دا چیره مو دوستون دی کنه شا نو بیده هون دی مو دوستون انما ولی الله و صالح المؤمنین بشکر دوست مخو الله ده و نیک مؤمنین چه کم دی کنه دا ده مو دوستون خودی سوچ میں راگا زاد حنبسط ابن عبدالواحد حنبسط ابن عبدالواحد جتا اکرا دے بیان نا بیان نکل کئی دے قیس نا نکل دے عمر ناس نا قال عمر ناس نا سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولكن لهم رحمنا دا تکرر سره کړه دا ان علا بی فلان ان علا بی طالب ليس باولياء انما ولي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحمنا لیکن دی آل ابو طالب دی پرا مصر اخبر گرار شتا بیا دستور میں ندی دستور میں ندی خو اخبر گرار کی دی مصر شتا ابو اللوح بی بلالها جزا تندو دا اخبر گرار بی بلالها پیغا حقوق دی دی اخبر گرار سرا کنا نو بیش قال ابو عبداللہ امام بخاری سوری چه قضا وکا هو بی بلالها قضا وکا به بلا و به کذا و کذا رنګ رغلا ده څه به بلا له به بلا له ده څه رغلا ده و به بلا له اجود و اصح ولا بلا له هټ کجه ده لا اجود و اصح ده نو به او یوانو صدارو غلی نو چې به بلا ها بلال په ځای باندې بلا رغلی دي کنه شه نو به وببلائها ودا ببلائها تکا چه کم دا لا عارف له وجهان امام بخاری ته دی چې زه نو می په باندې دې لپاره وجه د صحت دا د روایت په لحاظ سره یا د معنی په لحاظ سره دې غمتا وجه نه ملي مکان شاید دا څنګه دا بلا بلا احتک کولا ده وزنه وی چې بلا احتک په دې لحاظ سره روغلا ده کنه چې داغه خپل غیرات ته کیم ده کنه جوړ سوتل دا یو تکلیف خدا کنه یو مشقت ته مصیبت ته تکلیف ته کنه سا دې لحاظ سره بلا سره تعبیر درکړه ده کنه باب ليس الواصل بالمكافي ندا جوړ سپین کا د خپل ګرات په سبب د بدله ورکول سره چې بدل ورکوي چې دا خپل ګرات جوړ سپی کنه هو دا دغه بدل ورکوي دیو جنا جوړ ور سره ته دا جوړ سپل نه دی کنه دا وسیل نه دا کنه ویره کنه څه شاه خبره دوه دا غدا زګه حل کې ډول احسان الا الاحسان کنه شادو خو دا جوړ ستی امتا نه دا چه دا در تکوی بیا تا در تکوی چه دا جوړ ستی بیا تا جوړ ستی نه چه دا در تکوی تو بیا جوړ ستی دا اصلی چه کم دا کانا جوړ ستل لی وابي قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش والحسن بن عمر وفتر دا دري كسون دي كنا يو اعمش شو يو حسن بن عمر شو والفتر شو دا دري ولا نقل عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سفيان ابو سفیان سوری سے ویلی چلم یرفع مرفون دا کرده ولا دی حدیث لرا مسواب اعمشنا انا یو اعمش مرفوع کرده ولا دا نیران حسن ابن عمر مرفوع کرده ولا دا نستر مرفوع کرده ولا دا کنا الا الاعمش پیره کنا داستی لا نا لم يرفع الاعمش الى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع نه ګرځولا دی لره اعمش صاحب رسول مبارک صاحب دی لره دې کسنه مرفوع ګرځولا ده خود مرفوع نه ګرځولا ورفعه حسن وفطرونه ویلی حسن ابن عمر ویلی فطر دیغه مرفوع ګرځولا ده کنه دا نقل کوي ان نبی صلی الله علیه وسلم قال رسول مبارک علیه چلی سلواسل بالمکافی په بدل ورکو ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها وصل هغه سره اذا چې سره کار څو شي خپل ګرات ته وصلها دا بیا جوړ ستی ادي غا خپل قرات لرا باب من وصل رحمه في شرك ثم اسلم اغا سيك چه جوڑي ستلو يا خپل قرات خپل و حالت سه کفر شو دنا ورس چه مسلمون شو بيدا ده کفر و حالت سه خپل قرات حقوقي چه بزي کری و ويس مسلمون شو ده اي ده خپل قرات جوڑ ستلا سواب ستا ملوه دي کنوه تا ملوه شو یا کفر په حالت سے صدقه کړی یا کفر په حالت سے مریون عزت کړی یا کفر په حالت سے نه شګړې کړې وي دي چا سره اې چې مسلمان شه اسلام به حلال شه دی هغه بدل وته ملوي دي کنه وته ملوي دي وی چې ملوي دي وابي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني عروه بن زبير ان حكيم بن حزام اخبره انه قال يا رسول الله حكيم بن حزام ته ابن داروات چې دا عرض وکړ چې یا رسول الله ارايت امورا ته خبرو کوم ته دغه چاره نه كنت اتحنس بها في الجاهليه قال حکیم حکیم صاحب ویلی چې قال صلی الله علیه وسلم رسول برکته او فرمیلا چې اسلمت علی ما سلف من خیرنا اسلمت علی ما سلف من خیرنا یا هو دا معنی چې تو یې جاهلیت په شي کې مې نه کې چاره کړی او صدقه دې کړی او مریند از خپل ګرات ته جوړ شو تلاونه راته دې کړی خو آدر پر سبب شو چې دا مسلمان خوش وکنه اسلمت مسلمون شوی تا په سبب دی له چاره سره سلفا من غیر چا تر سوی دی دی کنه کې چاره دې تو نه یره جاهلیت په واسه په څه آ سبب در پر او ګرځل له مسلمان کې له پر یا دا څه کامه کې سر یو یا دا مراد چې اسلم ته علامه سلف من خیر مسلمان شوی تا علامه کنه سره دې هغه چاره سلفا چا تر سوی دی تو نه من خیر دی غنه کې عمل نه کنه او یو چاره انجام تر سوال او قرب حاصل اول کنه صد خدای په کنه صا دا ور مراد دی اپو زی نه کنه چا به دا ویل نو سولو برکتا چې کون تو اتحنس به حاصل جاهلیت ودا چې مو قرب دی خدای حاصل اول دی په سبب سره جاهلیت په واخشه نو به او دانه کی ما انجام کوله اخر ته مرا سواله او دانه کی مکړه لکنه دیو مو ته سوب ملوي کنه ملوي وتابعهم او دا به دوری کړی یو دی دی دا دی سیک دی چې یو ابو الیمان دا بل معمر دا بل صالح دا بل ابن مسافر دا اې دې د خار کې دا به دوری کړی دی هشام یا اغا په سه سره نقل کړه کبه څه نه پته سره نقل کړه نو بیا دې اغا په سه سره نقل کړه دا نه بیا دې فلور خپل چور والا باب من ترکا سبیت غیره حتی تلعب به او قبلها او مازحها هغه څوک چې پرېږدي وړي کې بچي کوي د بل سړي د بل سړي وړي کې بچي کوي که نه وړي کس کې څه وي وړي کې پرې شوله سړي دې پر حتی تلعب به حتی که چې مشکلې دي په ده پرې که نه وړي کې بچي کوي نو که نه کله په یوه ځای پرې مشکلې دي کله بل ځای پرې مشکلې دي او قبلها یکشال په دې وړي کې بچي کوي د بل چا لره او ما ذا یا خوشطبیعتي کوي د وړي کې بچي کوي د بل چا سره دارا ودی چې وړي کې وځي کې وي د بل چا سره ته خوشته بیا دی ور سره کې یک شلاوي یا دو ډېر پر مشکلې دي کله په یو ځای پر کله په بل ځای پر کنه دا راو دي وابي قال حدثنا حبان قال اخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن ابي عن ام خالد بنت خالد بن سعيد قال اچھا جی اتيت قالت قالت ندی قالت قالت کسی دا ٹھیک قالت اده ام خالد ویلی دی دا ام خالد سره کنه اده ویلی دی چاہتای تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابی ضرور لرسول مبرک و سرا دی پلور اخبر ام خالد وی چه سجه کیم دا کنه رسول مبرک ضرور لسرا دی پلور اخبر پلوری سکتا خالد ابن سعید دا پلور دا و علی قمیص اصفر په مومن یې زیر خط و زیر خط مې وغسته او د ام خالد یې وری کس کې وځو کنه پلور سره ورو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سنه سنه رسول برکت چې وا وا باندې دا زیر خط کای خو دې ډېر شلای دې شي کنه ډېر شلای دې شي کنه سنه سنه قال عبد الله ویل دي چې کینه کنه دغه عبد الله ویلی در عبد الله مبارک سره حدیث روي کنه دا ویل دي کنا زیر یکا جه کم ده و زیر یکا کنا ثم ابلی و اخلقی ثم ابلی و اخلقی سلاس مرات دری ولا بیتا ولی قال عبدالله عبدالله مبارک ولی دی که فبقیت بیا پوته شولا جه کم ده کنا داغا ام خالد دیر عمر پوته شوا کنا دیر اوش ده عمر یو حتی ذکره حتی ذکر حتی که جه ذکر کریه دوی دروی وشداز منا کنا ذکر کریه دروی وشداز منا چلی را وشداز منا دو پوت شدون دی در رسول و مرک دی اگه دو اثار و کنا شم مستری بیو Ay, ay, ay.